رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى يقنا لګل موسى عليه السلام بآياتنا په معجزو خپل سره وسلطان مبين او په دلیلونو ښکارا باندې اله فرعون فرعون ته وملئه او ډلې دا ته پتبعو روان شو دا خلک امر فرعون په هودنې د فرعون پسې وما امر فرعون او نو خودنه د فرعون برشید و اتبعو او ورپسې کړې شو په دې پسې په هدي دنیا په دې دنیا کې لعنت لعنت و یوم القیامت او قیامت په ورځ بئس رفد الرفد المرفود او ډیر بد دی بخشش المرفود بخشش کړی شوی پیشکش پیشش کړی شوی منه مخصوص دیو ته چې څه ورکول کی ذالک من انباء القرى دا دی خبرونه د کلو والا نقص علیک مو بیان او تا مینا دا نه قائمه ځینی آباد دی وحسید او ځینی لو کړی شوی دی منه وران شوی دی وما ظلم نام ظلم نو کړی مو په دی باندې ولیکن ظلمو انفسهم لیکن ظلم کړی دی په خپل ځان باندې فما اغنت عنهم پیدا ورنکړه دیو ته آلیتم اللتی خدایانو دیو هغه یدعونه چې دیو را بل من دون الله الله او الله نه من شین زره برا لما جاء امر ربک کله چراغه عذاب دربستا و ما زادوم زیات نه کو دي پر غیره تدبیه بار لا و دالا کتنا وکذالک هم دارنګي اخذ اخذ ربک ان ول دربستا دي اذا اخذ القرى کله چونی سیکل والا ولرا وهي ظالمه نو دغه کلی وی ظلم کون کی ان اخذه یقینا نی ول د الله علیم درناګ دي شدید سخت ان فی ذلک یقینا بده کې لا آتن عبرت دي من دا چا د پر خاف العذاب الاخره چریږي د عذاب د اخرت نه ذالک یومون دا ورځ د مجموع له الناس راجم بکړي شي د خلق وذالک یوم دا ورځ د مشهود د حاضرې مشهود حاضر بکړي شي ورته خلق وما نؤخر نرستکم دلرا الا لاجل معدود مگر نیټه مقرره پوری یوم یاتی باورز چرایشی لا تکلم نفس خبری بنش کولای سی انسان الا باذن مگر په حکم د الله فمنهم شقین بعضی د دیونه بوی نیک بخت او سعید شقین بدبخت او سعید فمنهم سماوات یو معنا ده تر څو چې اوچتوالی د جنت وي والارض او کتوالی د جهنم وي نو جهنم کتوالی همیشه دی او د جنت ارتفاع همیشه ده نو دوی به همیشه نه یا تر څو پورې چې سماوات او چتواله او کتواله نو کتواله او چتواله خو همیشه ده کنه علو تحت نو دا به همیشه په دې جانم کې برادي الا ما شاء ربک مگر چې خو خشي رب ستانو عذاب به ول نورم سیوا کی ان ربک یقن رب سا فعال کونکي دی لما یرید دا چې اراده کوي و اما الذين هغه کسان سعیدو چې بدبخت نیکبخت دي په فل جنت دی په جنت کې خالدین په همیشه وي په دې جنت کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې وي او چتواله د جنت او کتواله د جهنم یا ما دامت السماوات تر څو چې وي بل بلندي والارض کتواله الا ما شاء ربک مگر چې خوښ شي رب ستاسو نو دیو د پاره به نورم درجه زیاتې کی عطوا اندا بخشش ته غیر مجذوز نه ختمیدون کې فلا تکو فی مریتم او مکی کې پشک کې مما دان یعبدو چې بندگی کوي ها اولای دا مشرکان ما یعبدون دی بندگی نه کوي الا کما یعبدو آبا او مگر پشان دا چې بندگی کوله مشران دی من قبل پخوا و ان لموفوم یقینا من پر ورکون کې دی ته نصیبهم برخه د عذاب غیر منقوص نه به یې کم کړی شوی غیر منقوص نه به یې کم کم کړی شوی دغه برخه ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب فختلف فی اختلاف کړی شوی پای کې ولولا کلمتون کنه فیصله، سبقت چې تیر شوی ده من ربک له طرفه د رب ستا نه لقضی بینهم فیصله به شوې دوی په منځ کې و انهم لفی شک یقینا دي دوی په شک کې منه د دې قرآن نه مریب بیا بیا شک کوونکي و ان کلا یقینا دا ټول چې دي لما هر کله یوفیهم چې پوره به ورکړي ته ربک رب ستا اعمالهم بدله د عملونه دي انه یقین دا الله بما یعملون فاجد کوي خبیر خبردار دی بس